ولاړ دي د الله جل شانه د احکاماتو کښې ولاړ دي لپاره یې څه شروع ده د شیطان صفته خلکو عادت دا وي چې هغو غواړي یریدون لیطفئو نور الله بافواههم غواړي چې د الله دا نور په خپلو پښو باندې مړ کړي والله متم نوره ولو کره الکافرون الله جل شانه دا خپل نور پوره کوي اګر که کافران او بې دینان یې بده ګڼي دا خبره مشرکان یې بده ګڼي فی موجنا بما سوف یجتمع الصلیب علی الطلب میزان میزان میزان د قرآن کریم په صریحو ایاتونو او مبارکو احادیثو د اسلامي دولت او مخالفو ډلو موازنه الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان دا میزان او تله رالېږلې ده حق او باطل ښه او بد کچه او کره خبره دا به موږ په قرآن عظیم شان باندې تلو چې آیا څوک تکفیرین او خوارج او دارنګې باغین دي او څوک د اغیارو ګوډاګین دي او څوک په حق دي نو دا کوم آیات چې ما لوستلی و که غواړئ چې حق لوری معلوم کړئ او په حق پسې روان شئ نو دا خپرونه په پوره غور او دقت واورئ له خلافت غږ نوي اف ام څخه میزان راځئ ډېر تنظيمونه دي او ډېر حکومتونه دي او دا فتوې لګوي په خلافت اسلامي باندې چې دا خوارج دي او باغيان دي او تکفيريان دي او خلافت اسلامي والا اکثر داسې وي چې دا خلک چې په موږ باندې دا فتوې لګوي او په شرعي نظام باندې دا ګوزارونه کوي دا خلک د پرديو غلامان او ګوډاګيان دي او الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان دا میزان او تله را رالېږلې ده، حق او باطل، ښه او بد، کچه او کره، خبره ده به موږ په قرآن عظیم شان باندې تلو، ځکه الله سبحانه وتعالی وایي کله چې ستاسو اختلاف په یوه مسئله کې راشي نو هغه قرآن او سنت ته واپس کړئ. او په قرآن او په سنت باندې فیصله کوي او الله سبحانه وتعالی وایي تر هغې پورې دا خلک مسلمانان او مؤمنان نه شي جوړېدی تر څو پورې چې قرآن او سنت فیصله کون نه یي مقرر کړی د ځان دپاره په هغه شخړو کې او په هغه اختلافاتو کې چې د دوی په منځ کې او ورپسې دغه رنګې مشرکان او نه د یهود او نصرانیانو ګوډاګیان او غلامان دا اوله جمله ده اوس موږ راځو محترمو چې د خلافت اسلامي نه یهود او نصرانین او د دې غلامان راضي دي او که د هغه ملکونو نه او د هغه نظمونو نه چې د خلافت اسلامي په خلاف باندې ولاړ دي د هغو نه راضي دي نو څوک ډارک د یهودو غلامان او څوک چې کوم دی د یهودو د غلامانو غلامان مثال په طور باندې سعودي ملکونه شلو ایران شه پاکستان شه افغانستان شه وغیره دا ډایرک د یهودو او دارنګې د نصرانینو غلامان دي بیا هندوستان چې ځان سره کوم غلامان نیولي پاکستان چې کوم نیولي ایران چې کوم نیولي ځینې نمونه نالم او د هغوی لپاره خپلې ژبې استعمالوي، په خپل ورور مسلمان مؤمن مجاهد فدايي باندې ګذار کوي، دغه غلامان بيا راځو دا نورې اربکين شولو او دا رنګې ملي اردو شوله او لښکرين شوله او په سکولونو کې استادان وغيره ديو له چاندې څوک که يهوديان چې هلته څادر ګرځۍ چی چانده وکړۍ او زمونږ سکولونه دی اولته زمونږ چی کوم دی نو اداری دی دا د اسلام د پاره کوي که دا د کفر د پاره او ددی نه څوک راضی دی یهودیان تری راضی دی او کنه دا اوله مسله نو ددی نه پته ولګیدله چی امریکا غلامان او دا غلامانو غلامانو نه دا کفار راضی دی نو پته ولګیدله چی دی هغه پیغامات د رسول الله هغه عقیده دې خلکو پرېښې ځکه ترې راضي شوي دي او خلافت اسلامي په دغه عقیده د قرآن او سنت باندې محکم او مضبوط دی نو ځکه ورته ټول یو دي او ترېنه خلاف دي او ورته غوسه دي او ورسره د جنګ اعلان یې کړی دی. دا یو تلل شولو چې موږ وکړل تاسو په خپله باندې انصاف وکړئ او د زړه سترګې ورته کولاو کړئ او حق تلل وکړئ دویم الله سبحانه وتعالی وایي حتی تتبع ملتهم تر هغې پورې نه راضي کېږي ستا نه ای پېغمبره چې ته د دوی کفر ته کفر وایې او اسلام ته حق وایې، تر هغې ستا نه نه راضي کېږي ان که تا د دوی قانون ته، د دوی دین ته حق وایه او تابع شولې او د دوی قانون دې ومانه، بس بیا به درنه راضي کېږي. دا دویمه جمله د دې له رازه وسوه، د دیو ملته، کفري ملت، ته څوک حق وایي؟ د یهودیانو او د نصرانیانو او د مشرکانو. نو دغه ملکونه چې دي دا خو ډاریک ولاړ دي او دغه دیموکراسي او جمهوریت یې منلی دی او ورپسې د دغه غلامانو چې کوم غلامان دي دی هم په دغه قانون باندې راضي دي ځکه په شرعي نظام باندې ګذار کوي. او د شرعي نظام منونکو ته خوارج او باغين او تکفيرين وائي او دغه کفري نظام منونکو ته په حقه وائي او دغه فوجينو ته شهيدان وائي نعوذ بالله من ذلک دا د کفر غلامان نو دا اوس فيصله تاسو وکړئ چې د يهود او د نصرانينو ديموکراسي او جمهوريت تړې او رواجونه او رسمونه او دارنګې قسم ها قسم عرفونه او دارنګې د قوميت فيصلې دا په چا کي دي او د کفر ملت او خواهش ته څوک حق وايي؟ دا تللم موږ وکړل چي خلافت اسلامي د دغو خلکو کفر ته کفر وايي او د دغو د کفر تابعداري نه کوي او د خواهش او دارنګه قرآن عظيم شان خپل کتاب او خپل هدايت او خپل حق او خپل نظام او خپل قانون مني ځکه ورسره دا کافر نه يو کيږي او نه شريکيږي او دا دلیل دی چې د یهود د چا نه راځي، دې خلکو د هغو قانون منلی، نو یهودو چې کوم غلامان دي او د غلامانو چې کوم غلامان دي، دا دلیل دی چې دوی مرتد شوي دي او د هغو د. دین او قانون یې منلی. دلته مفسرینو یو قول دا کړی چې رسول الله ترې دا غوښتنه کوله چې ته بیت المقدس ته مخ واړوه. شریعت د الله نظام د الله کتاب د الله هو الهدی دا حق دین دی او دا حق هدایت دی او دا د هدایت لاره ده دا د تابعدارۍ او د منلو وړ دی اوس را ځو چې دغه د یهودیانو دغه ملکونه چې مخکې موږ نوم واخست لکه دا ایران پاکستان هندوستان افغانستان سعودي ملکونه وغیره او دغه تنظیمونه دا د غلامانو غلامان دغه بیمانو ته وې چې تاسو دا اعلان کړی چې قل ان هدی الله هو الهدی دوی خو اقرار کوي چې موږ پاکستان سره، ایران سره، هندوستان سره، دوی خو اعلانونه کوي چې موږ د دیو د مفاداتو خلاف نه یو او څوک چې د دیو د مفاداتو خلاف نه وي نو د دیو د مفاداتو موافق به وي، د دیو د کفرونو، د دیو د پالسو، د دیو مفادات دا دي چې اسلام ختم کړي او کفر په دنیا کې رایج کړي. دوی خو وایي موږ ورسره څه نه وایو، دوی خو ورسره د انډیوالۍ او د غلامۍ تړونونه کوي او اقرارات ورسره کوي. نو تاسو اوس دا فیصله وکړئ چې د الله هدایت ته څوک هدایت وایي؟ دارنګه خلافت اسلامي والا دا هدایت ته هدایت ویلی، ځکه ورسره دا خلک یې مني نه او ځکه ورسره نږدې کېږي نه، دا فیصله هم تاسو وکړئ او دا د یهودو غلامان او د غلامانو غلامان چې دي د الله دین ته پوره کامل هدایت نه وایي، د دې وجې نه دې ته تکفیرین او د دې هدایت منونکو ته خوارج او باغیان وایي. دغو ټوپک یې خپل لاس کې راغستی اوس دغه تنظیمونه چې دي دغو د غلامانو غلامي منلې ده مثال په طور باندې اوباما اعلان وکړ چې دا مسلمانان خلافت اسلامي منونکي دا خوارج او باغین او تکفیرین دي ورسره بیا شیګانو هم او ورسره بیا دي فرنګیانو پاکستانیانو هندوستانیانو هندوانو هم دا بیانونه شروع کړل بیا د دې غلامانو هم دا بیانونه شروع کړل نو اوس خواهش د پاکستان دا دی چې خلافت اسلامي د مينځه ړنګ شي او دا مسلمانان مجاهد خپلو کې ونښلي. اوس دا څوک چې خلافت اسلامي پسې ژبې خوځوي او تورې خوځوي، دی دی او د دغو پرنګيانو خواهش منلی او که نۀ دی؟ څوک چې د ايران سره ولاړ دي، نو ايران چې پيسې ورکوي، نو دا په څه ورکوي چې تاسو شرعي نظام راولئ، که په دې ورکوي چې شرعي نظام ختم کړئ؟ هندوستان چه څه کوي هم د دې لپاره کوي چه مسلمانان خپلو کښې واچوي او شرعي نظام د مينځه ختم کړي او دارنګه نور خپل مفادات او خواهش يې دی چه اسلام او مسلمانان د او جهاد بدنام کړي په سر کښې امريکا ولاړه ده او امريکا خپلو غلامانو ته دا دنده ورکړې چه تاسو مجاهدين په څرانده شکل باندې خپل غلامان جوړ کړئ چې موږ یې نړیوالو ته وښیو او عوامو ته چې دا خلک خو جهاد نه کوي دا خو چې کوم دی دا ښکاري ګیمونه روان دي نو اسلام او جهاد دا به بدنام شي نعوذ بالله من ذلک د دغه غټ خېټو د لاسه نو خبره دا وه ولئن اتبعت اهواءهم د خواهشاتو د کافرو غلامي او تابعداري څوک کوي خلافت اسلامي والي کوي او که نه دا خلافت اسلامي پسې چې څوک خولې خوځوي چې دې ته خوارج او دې ته تکفیران او باغیان وایي که دی یې کوي نو محترمو خپل محبوب پیغمبر ته الله وایي که تا د دې خواهشاتو تابعداري وکړله پنځمې جملې ته راځو مسلمان نه دی رسول الله ته خطاب دی الله ته خو پته وه الله چې پیغمبر جوړو پیغامان ته رالېږل په خپل علم باندې چې هغه ته څه نه کوي دا ما او تا ته وایي چې یې مسلمانه یې مجاهد او مهاجره یې د مؤمن او د مهاجر او د جهاد او دارنګې د مجاهد په نوم باندې کار کوونکې یا که چېرې تا غلامي د دې کفارو وکړه ته به بیا د دې کفارو غلام نعوذ بالله من ذلک نه مسلمان محترمو دا یو ایات و ټیم کم دی نو مسله دا تا تاسو اوس په دې ایات راوالئ او دا دواړه ډلې چې خلافت اسلامي منونکي دي او هغه څوک چې د دې مخالفین دي چې په هر نوم او هر څوک دي دا دواړه پرې تاسو وتلئ او تاسو ته به پته ولګي او زه دغو کوم مسلمانانو د اسلام په نوم باندې چې کار کوي او د جهاد دغو ته هم یم د الله په خاطر لږ د الله نه وشرمېږئ او د شپې ځان سره کېنئ او دا آیات نه ده اول د بسم الله د اعوذ بالله نه راواله تر والناس پورې په هر آیات باندې ځان او دا خلافت اسلامي والا تلئ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما که تاسو دا آیاتونه منئ خو راشئ که نه چې موږ سره اختلاف دی د خلافت اسلامي او ماشومان هغوی دا دعاګانې کوي چې یا الله! یا الله! موږ د دې کلي نه وباسئ چې اوسېدونکي یې ظالمان دي. نو ای مسلمانانو! راپاڅېږئ! ډېر مظلوم مسلمانان وروڼه زموږ او ستاسو په انتظار دي، په جېلونو کې پراته دي، د ټولې نړۍ مسلمانان زموږ او ستاسو په انتظار دي، نو ای مسلمانانو! راپاڅېږئ او د دې خپلو طواغیتو خلاف جنګ شروع کړئ، د دې خلاف که هر څومره وسم کېږي، د دې خلاف وجنګېږئ. اتفاق باندي د کافرو سره مدد کول په ادارو کښې کار کول د هغو سره قلم چلول د هغو سره چپ په ژبه کښې شریک کېدل یعنې خپله ژبه خپل مشوره د هغیو سره ګډئ چې یو وړوکی کار چې هغې ته ښکاري او د کافرو سره شریک کړي او د مسلمانانو په خلاف د کافرو سره مدد وکړي په وړو وړو کارونو کې د انسان په اتفاق د مسلمانانو د اسلام نه وځي او خارجېږي اسلامي خلافت کې د عوامو خلکو ډېر فایدې او ګټې دي دا د دیموکراسۍ کفر نظام والا هسې چغې وهي چې اسلام کې حقوق نشته ټول حقونه او ارامي او خوندونه خو په اسلام کې دي څو فیصد نافذ دی؟ موږ ډېر پلتنه وکړله، د خلافت تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې هم زموږ ملګرې تللی و، د هغوی هم موږ تپوس وکړله، ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله، د دې لپاره موږ دا کم مشکلات چې موږ ته راغې موږ برداشت وکړله. دا د خلافت اسلامي د سپېڅلي کاروان سره مله لارویان څه خبرې او کوم پېغام لري؟ د خلافت غږ راډیو د حق لټون کې د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو اورېدونکو هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جامه وه پټ یاست ګرانو اورېدونکو تاسو ته بهتره معلومه ده د حق لټون کې په خپرونه کې موږ غواړو د هغه اشخاصو سره خبرې اترې ولرو دوی غوښتل ځان تر حقه ورسوي او د حق سره ملګري شي او د حق د لټون لپاره بیا دې مختلف اسباب په لاره باندې اچولي وي تر څو کامل حق ته ځان ورسوي حق ته د رسېدلو لپاره هغه څه په کار اچوي چې دی کولی شي چې عمل ته ځان ورسوي او د هغه حق نظام د حق خلافت او د حق دولت لپاره په کامله معنا باندې کار وکړي هغه اشخاص چې غواړي ځان تر حقه ورسوي له مختلفو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ کېږي، خو ستونزې برداشت کول او دارنګه یې صبر پرې کول د یې د دې هدف لپاره وي دغه انسان دغه شخص فکر کوي حق ته ورسېږم او د حق نظام سره کار وکړم یا د حق سره ملګرتیا وکړم او اوږه په اوږه د هغې سره ملګری یم نو دغه ستونزې مشکلات ګالل دا د حق په مقابل کې هېڅ هم نه دي. څوک چې غواړي ځان تر حقه ورسوي، نو الله رب العزت هغې ته لارې اسانوي، ځکه الله عز وجل سبحانه و تعالی فرمايي، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر هغه څوک چې زما په لاره کې جهاد کوي، جهاد ته راوځي، جهادي مفکوره یې په ذهن کې وي او غواړي چې د جهاد په ډګر، د جهاد په سنګر کې د خپلو ملګرو سره، اوږه په اوږه د کفارو او مرتدینو په مقابل کې وجنګېږي تر څو د الله عزوجل سبحانه وتعالی هغه اوامر چې هغه په قرآن کریم کې فرمایلي او نبي صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې فرمایلي دي هغې ته عملي جامه ور واغوندي تر څو په ځمکه او سیمه او همدارنګه علاقه او ټولنه کې اسلامي نظام د الله رب العزت احکام د الله په ځمکه باندې قایم شي. د دې لپاره دی مبارزه کوي او کوشش کوي او دې لپاره هڅې کوي چې دغه حق ته ځان ورسوي. ډېری خلک، ډېری ځوانان بیا په همدې فکر باندې وي، نظر یې او فکر یې په قرآن او سنت باندې سمبال شوی وي، نو دی هڅه کوي چې د یو نظام، د یو شرعي نظام، هغې نه تعبیر په اسلامي خلافت یا په اسلامي دولت سره کېدای شي، هغې ته ځان ورسوي او هلته د پوره اسلام لپاره کار وکړي، خپله زندګي، خپل ژوند، دا په هلته تېر کړي تر څو هغه عبادت چې دی کوي دا عند الله خوښ وي او دارنګې قبول شي د ده نه نو ځوانان او دارنګې هغه اشخاص چې د فکر او احساس او د وجدان خاوند وي هغه غواړي چې د یو اسلامي دولت د یو اسلامي خلافت لپاره کار وکړي نن هم غواړم چې د داسې یو ځوان سره خبرې اترې وکړم چې هغه غوښتل ځان تر حقه ورسوي او د حق سره ملګری شي. ګران اورېدونکو! دغه ځوان به راته خپله ځان معرفي کړي او بیا به د ده نه د ده د مصروفیتونو او دارنګې د هجرت په اړه هم پوښتنې کوم، خو لومړی ده ته هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ګرانه! که تاسې اورېدونکو ته په خپله ځان معرفي کړئ دا به ډېره ښه وي. زما نوم سیف الله دی. سیف الله، سیف الله صاحب! څه وجه ده چې دغه نوم مو انتخاب کړ دې نوم کې خو زه چې فکر کوم ډېر عجیب نوم دی ما ته خو ډېر خوښ شو. دا نوم مې ځکه انتخاب کړ چې دا د خالد بن ولید رضی الله عنه لقب دی نو زه هم کېدای شي الله رب العالمین د دې نوم په وجه چې کوم دی نو په ما کښې هم دا ظرفیت راولي که نه چې زه الله دپاره چې کوم دی نو لکه کار وکړم او د الله چې کوم دی نو توره شم که نه د الله د دین دپاره کار وکړم. توري غونتې تېره شم د مرتدینو لپاره. جزاک الله نو سیف الله صیب د هجرت په اړه که راته ووایې چې هجرت مو کړی دی که نه؟ او چې هجرت مو کړی دی. د کوم ځای نه مو هجرت کړی دی؟ مونږ د پاکستان نه هجرت کړی دی. که د هجرت یو کیسه راته وکړې چې هجرت مو څنګه وکړ او څنګه راغلئ دلته خلافت ته او دې خراسان دې د دنګو شنو غرونو ته مو ځان راورسو. هجرت کیسه داسې ده چې زه چې کوم دی نو دارالکفر کې وم او بس هلته چې کوم دی نو زما بېخي زړه مې بېخي چې کوم دی نو تنګ و او دا ویډیوګانې او د خلافت د په په اړه باندې چې کوم دی نو خبرونه او لکه دا مو اورېدل نو اخر زړه مو ورته جوړ شو او لکه بس الله تعالی چې کوم دی نو لاره راته برابره کړې او بس الحمدلله هجرت مو وکړو نو څنګه دهغه ژوند چې ته په دارالکفر کې وې، یعنې مطلب په هغه سیمه کې چې هلته طاغوت حاکم دی او فعلا اوس دلته دارالاسلام ته راغلې، څومره فرق، څومره توپیر محسوسوې؟ زه خو ډېر فرق محسوسوم، د ځمکې او د اسمان لکه داسې فرق، که نه؟ ځکه چې هلته فحاشي او کفر او لکه مرتدینو سره اوسېدل، که نه؟ او هغه خو چې کوم دی نو د امریکا نو چې کوم دی نو فرنټ لاین اتحادیان هم دي، د پاکستان حکومت. نو لکه هلته به ډېر سېوا ګناهونه وو، که څوک ډېر هم چې کوم دی نو ګناهونه به چا لکه ځان بچ کړو که نه ځان به ترې ساته خو هم به ډېر سېوا چې کوم دی ګناهونو کښې مبتلا کېده او فحاشي خو پکې د حد نه سېوا ده که نه نو ځکه د دې دارالاسلام او د دارالکفر چې کوم دی ډېر هغه دی که نه فرق دی د دې په وجه چې هلته دا کفر او شرک او فحاشي او مزارونه او که نه دا څيزونه دا ګن بلا او دې دارالاسلام کښې ښه ښکلی شريعت د الله تعالی څو فیصد نافذ دی او نو په دې کې دا فرق دی او نه چې کوم دې کې ګناهونه شته نه فحاشي شته هېڅ هم په کې نشته الحمدلله. نو سیف الله صاحب دا چې تاسې په داسې یوه ټولنه او اجتماع کې اوسېدئ چې هلته فحاشي وه عریاني وه مطلب هلته طاغوت حاکم و نو طبعا هغه ټولنه ډېر زیات تاثیر لري په یو انسان باندې، د انسان هغه زندګي چې هغه غواړي د الله په طاعت کې خپله زندګي مصرف کړي، نه شي کولی. تاسو سره څنګه دغه فکر او احساس پیدا شو چې د حق پلټنه مو شروع کړه او دارنګې حق طرف ته چې دی مایل شولئ او حق سره ملګري شوئ؟ څنګه سره دغه فکر او احساس پیدا شو؟ بس دا چې کوم دی نو دا د نېک ملګري هغه ده که نه بدله ده ما زما الحمدلله نېک ملګري هم ښه ډېر وو نو د نېک ملګرو د لاسه چې کوم دی نو هغه به ما ته نصیحت وي کولې او دا ویډیوګانې او دا خبرونه او دا څیزونه به یې راباندې هغه کول که نه د خلافت باره کښې او دا مو کتل او دې باره کښې به یې چې کوم دی نو ډېرې خبرې راته کولې نو اخر اخر الله تعالی ورته جوړ کړم او بس الحمدلله بیا رالم خلافت ځمکې ته. ستاسو څومره وخت کېږي چې دلته راغلي یاست حق سره هم یو ځای شوي یاست؟ زمونږ خو چې کوم دنو یو یو کال مو کېږي چې راغلي یو که نه چې حق سره یو ځای شو. سیف الله صاحب که دا راته ووایې چې دا طبیعي خبره ده چې حق سره یو سړی ملګری کېږي یو شخص ملګری کېږي نو دی به د ستونزو مشکلاتو سره لاس ګرېوان وي او دغه ستونزې مشکلات بدیګالي تاسې د کومو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شوي یاست د حق په ډګر کې؟ زه خو د ستونزو مشکلاتو سره مخ شوی یم او تقریبا نه نه نو د شپږ میاشتې چې کوم دی نو د زه خپله چې کوم دی نو په کور کې ناست وم او ازاد به نه شوم ګرځېدی که نه نو بس دا ستونزې مشکلات دي او بس. څه وجې نه په کور کې ناست وې نه شوې وتلی؟ د دې مرتدینو د وجې د دې ظالمانو د وجې کنه چې په هغه کوي کنه مسلمانانو پسې ګرځي او هغه یې لکه نیسي او جیلونو ته یې بوځي نو د دې د وجې زه چې کوم دی نو بیا د دې نه مې ځان ساته کنه پټې دوه دي. سیف الله صاحب دا چې تاسو هجرت کړی دی پاکستان نه دلته راغلي یاست او د اسلام د دفاع په خاطر باندې د کور نه راوتلي یاست نو هجرت کې طبعا جدايي وي د کور نه، دلته څنګه د ملګرو سره ستاسې وضع او ملګرو وضع له تاسو سره یا رویه او اخلاق له تاسو سره څنګه دي؟ الحمدلله د ملګرو وضع او اخلاق خو موږ سره الحمدلله ډېر ښه دي او ډېر مینه محبت واله ملګري دي او موږ هم ورسره چې کوم دي ډېره مینه محبت کوو. او بېخي زه چې کوم د جدايي او د فراق بېخي لکه څه سوچ يې زما په دې مازغو کې چې کوم دی نشته لکه داسې موږ دلته اوسېږو که نه الفت او محبت سره. سیف الله صاحب اناشیدو یا نظمونو د خلافت سره مینه لرې که نه؟ اوا ولې نه لرو ښه ډېره مینه لرو. کوم نظمونه اناشید مو خوښېږي عربي پښتو؟ عربي. لارې چارې وې چې تاسې په لاره واچول یا دغه اسباب مو اختیار کړل چې حق ته ورسېدلئ، که دا ګرانو اورېدونکو ته هم وړاندې کړئ چې هغه څوک غواړي ځان تر حقه ورسوي، ډېره مننه به وي. جی اول سبب خو هغه دا وو چی لکه قران او حدیث کنه مطالعه کول او د هغی علم او فهم حاصلول دی اول سبب زموږ دا دی چی دا چی کوم دی سبب یعنی د اسبابو نه یو بنیادی سبب دی اساسی او بنیادی کنه او ددې په وجه انسان چي کوم دنو حق ته رسي او الله تعالی انجام ښه کوي او دويم چي کوم دنو سبب دا دی چي طلب کول چي يو شي سره د چا شوق يي د هغې طلب به کوي هغه شی به عملي کوي ګني که عملي کوي يې نه او صرف داسي شوق يي او که هم دغسي چي کوم دنو لوی لوی عالمان دي ښکته ناست دي ټول لکه ښه پوهيږي په دې خلافت د مسله باندي خو عملي کوي يې نه راځي نه خلافت ته بس خالي په دې مازغو کښې دې ښه پوهېږي او چه خو چه دا خلافت حق دی خو عملي کوي يې نه راځي نه او درېم چه کوم دی نو سبب دا دی چه لکه ښه ملګري نېکان ملګري انتخابول دا هم دې اسبابو نه چه کوم دی يو غټ سبب دی بل سبب چه کوم دی نو تحقيق دی کنه ځکه الله تعالی خپله وایي چې فتبینو که نه تبین کوئ تحقیق کوئ نو الحمدلله مونږ په تحقیق باندې راغلي یو جذباتي نه یو راغلي الحمدلله او بل سبب یې چې کوم دی نو هغه دا هم دی او ډېر ښه سبب یې دی چې د خلافت غږ راډیو اورېدل ځکه په دې کې چې کوم دی نو ټول د قرآن او حدیث نه خبرې کېږي که نه صحابه کرامو اقوال او دغسې نو دا اورېدل ډېر ضروري دي د هر مسلمان دپاره چې دا واوري او په دې باندې سوچ او فکر وکړي حق ته ورسي که نه د اسلام د ویاړلې تاریخ رڼه هنداره سیف الله صاحب دا چې ستاسو یو هیله او ارزو وه او مقصد مو دا و چې حق ته ورسېږئ او هلته داسې زندګي چې د سوکالۍ ارامتیا زندګي وي خوشحاله وئ خوشحالي یوازې په دې کښې نه ده چې یو سړی دې ښه زندګي ولري د سهولیاتو زندګي دې وي هلته دې هغې ته هماغه شانې کور دې ولري همدغه شانې موټر دې ولري دې ته نه شي ویلی بلکي سوکالی او د ارامۍ ژوند همدې ته ویلی شي، د خوشحالۍ ژوند دې ته ویلی شي چې د ده زړه په راحت کې وي او ارام وي او تعلق یې د الله عزوجل سبحانه وتعالی سره وي. تاسو چې کله خلافت سره بیعت وکړو، خلافت سره ملګري شئ، هغه ارمان مو پوره شو چې تاسو غوښتل چې د خوشحالۍ ژوند ولرئ، دا رنګه یې هلته د الله رب العزت اوامر او احکام دې عملي کېږي، هلته دې د الله په اوامرو باندې، د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې چې دی زندګي دي خلک تېروي، هماغه ارمان ته ورسېدئ؟ الحمدلله زه دلته ډېر زیات خوشحاله یم په دې چې د دلته الحمدلله د الله رب العالمین احکام جاري کېږي، حدود جاري کېږي او لکه اوامرو باندې چې کوم دی نو عمل کېږي او چې څه الله رب العالمین یعنې منع کړي دي نو هغې نه چې کوم دی نو منع کېدل کېږي که نه یو هغوی امر بالمعروف او نهی عن منکر دلته الحمدلله ډېر ښه چلېږي او بله دا چې په دې هم زه ډېر خوشحاله یم چې لکه دا دا چې کوم دې ښکته دې دې علاقو کې دا چې کوم ارام او سکون زندګي که نه دا چې کوم خلک ځان ته وایي چې موږ ډېر په ارام یو نو دا یعنې ټیک ده تاسو په اې سي ګانو کې ناست یئ پالنګونو کې به یئ ښه خوراکونه به کوئ خو دا خوشحالي دا خوشحالي ابدي نه ده وختي به یي یو څو ورځې به وي، یو څو میاشتې به وي، یو څو کاله به وي، خو تېر به شي، که نه؟ وختي ده دا ابد الابد خوشحالي ته راشئ، دلته الحمدلله ابدي خوشحالي ده، دنیا به دې هم خیستۍ او اخرت به دې هم الله رب العالمین خیسته کړي. خوشحالي د الله رب العالمین په تعلق کې ده، د الله په عباداتو کې ده، د الله په اطاعت کې ده، که نه؟ الحمدلله ډېر خوشحاله یم د الله په فضل سره. په اخره کې امت مسلمه ته څه پېغام لرې؟ مایک ستاسو خدمت کې دی. زه امت مسلمه ته دا پیغام لرم چې دی راشي او د خلافت ځمکې ته راشي او د خلیفة المسلمین سره بیعت وکړي او دا تش په کلمه باندې چې کوم دنو انسان لکه مسلمانیږي نه ځکه چې د کلمې مطلب دا دی چې د کفر او شرک او د د مرتدینو د دین او برائت کې ډېر دردمندانه پېغام دی چې دی راشي او خلیفة المسلمین سره بیعت وکړي او مسلمانانو سره یوځای شي او جهاد وکړي د مرتدینو او د کافرانو خلاف. ډېره مننه سیف الله جانه چې مونږ ته مو وخت راکړ او حاضر شوې مرکه مو وکړه نو ډېره زیاته مننه جزاک الله خیرا. جزاک الله خیرا فی الدارین. هر مسلمان زمونږ ورور دی خبر شئ په دې که د هر ځای که سپین که تور دی خبر شئ په دې مونږ یو بچي د پاک اسلام سرحد نه منو پرېښی مو دی وطن او قام سرحد نه منو بت د وطن او قام نسکور دی خبر شئ په دې هر مسلمان زمونږ ورور دی خبر شئ په دې که د هر ځای که سپین که تور دی خبر شئ په دې د شیطاني نړۍ پلانونه شنډېږي به نور د دې غربي نړۍ جالونه ټولېږي به نور په ختمېدو د کفر زور دی خبر شئ په دې هر مسلمان زمونږ ورور دی خبر شئ په دې که د هر ځای که سپین که تور دی خبر شئ په دې په هر کافر باندې ماتم دی اسلام حاکم شو د ابلیس کار درهم برهم دی اسلام حاکم شو په دې خپرونه کې د جاهلیت په هغو مسایلو ژور بحث کېږي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو. په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه الصلوة والسلام باندې د زړه نه ایمان را نه وړي چې تا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان